الله صلی الله علیه وسلم څخه می واوریدل فرمایلی کله چې لمونځ ودرېږي مه ورځغلئ په عادي تګ ورځئ او اطمینان خپل کړئ نو چې کوم رکعتونه مو له امام سره ونیول هغه وکړئ او چې کوم درڅخه تیر سول د نن ورځې خبري خپرونې ته مو هرکلی کوم نن د دوشنبې ورځ د یو زرو څلور سوه نهه دېرشم هجري قمري کال د شوال د میاشتې یولسمه چې د دوه زره اتلسم میلادي کال د جون له پنځه ویشتمې نېټې سره برابره ده لومړی پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته بسم الله الرحمن الرحیم د قندهار په شاولي کوټ کې د مزدور دشمن پنځه امنیتي پوستې فتح سوي دي د هرات په شنډنډ کې مجاهدینو لس تن اربکیان وژلي شپږ نور ټپیان دي او د لوګر په مرکز کې یو ټانګ او یو رینجر موټر له منځه ولاړل پنځه تن عسکر مړه او ټپیان دي د قندهار ولایت له شاولي کوټ ولسوالۍ څخه مو خبر ترلاسه کړ چې بیګا ماښام د الخندق عملیاتو په ترڅ کې د شاولي کوټ ولسوالۍ د سرخوبۍ په سیمه کې ترینکوټ ته پر غځېدلي سړک د مزدور دښمن پر پوستو وسلهوال بریدونه ترسره سول په بریدونو کې سپکې درنې او لیزري وسلې وکارول شوې په پایله کې مزدور دښمن له پنځو پوستو په تېښته ولاړ یو قومندان یې ژوبل سوی او دوه تنه عسکر یې وژل سوي دي همداراز د دښمن له کومکي قوې سره هم جګړه وسوه چې په مهال یې یو رینجر موټر له منځه ولاړ او دښمن ته مرګ ژوبله هم واوښته خو کره شمېره یې لا نه ده څرګنده سوې د یادونې وړ ده چې وړمه شپه هم په همدې سیمه کې د مزدور دښمن عسکر د مجاهدینو د برید له ډاره له خپلې یوې پوستې تښتېدلي وو د هرات ولایت مجاهدین وایي چې تېره ورځ یې د دې ولایت د شنډنډ ولسوالۍ بازار ته څېرمه پر مزدورو اربکیانو وسلوال برید ترسره کړی دی د برید په پایله کې لس تنه اربکیان وژل سوي شپږ یې ژوبل دي او پاتې نور یې په تېښته تللي دي همداراز له دښمن څخه یو ثقیل یو دراسکوپ یو راکټ دوه کلاشنکوپونه او نور ګڼ شمېر مهمات په غنیمت ونیول سول په پیښه کې دوه تنه مجاهدین ټپیان دي د فاریاب ولایت د پښتونکوټ ولسوالۍ د عرب اقصای په سیمه کې بیګا شپه یوه بجه یو تن مزدور قومندان حاجي سرور د مجاهدینو د یوه غلچکي برید په ترڅ کې ووژل سو همدارس سهار د یادې ولسوالۍ د ازارقلعه په سیمه کې یو تن مزدور اربکی د یوه برید په ترڅ کې وژل سوی دی د لوګر ولایت په مرکز کې سهار لس بجې د سرسنګ په سیمه کې د ګوډاګي دښمن له قوې سره مجاهدینو نښتې کړې دي یاده قوه سیمې ته د عملیاتو په موخه راغله چې د مجاهدینو له کلک غبرګون سره مخ سوه. جګړې تر ماپښین درو بجو دوام وکړ او په مهالې د دښمن یو ټانګ ویجاړ سو، څلور تنه عسکر ووژل سول، درې نور ټپیان سول. په خبر کې ویل سوي وحشي دښمن په سیمه کې د ملکي خلګو د غنمو فصلونو ته اورونه ورکړي او خلکو ته دروند مالي زیان اړولی دی. په سیمه کې یو کور هم په بشپړه توګه ویجاړ کړ، خو لله الحمد چاته پکې د سر زیان نه دی رسېدلی. او ماپښین درې بجې د پکتیا ولایت په پټام ولسوالۍ کې د مقبلو په سیمه کې د مزدورو عسکرو پر رینجر موټر د ځای پر ځای سوي مین په مټ چاودنه وسوه. په چاودنه کې رینجر په بشپړه توګه ویجاړ سو، د مشهور جاسوس جالوت په شمول شپږ تنه عسکر مړه او ټپیان سوي دي. د فراه ولایت له فرارود ولسوالۍ څخه مو خبر ترلاسه کړ چې تېره ورځ د یادې ولسوالۍ د جنجالي په سیمه کې د قندهار هرات پر غځېدلي سړک مزدور پولیس د مجاهدینو د بریدونو له ډاره له خپلو دوو پوستو په تېښته ولاړل د دښمن په تېښته سره پراخه سیمه د مجاهدینو تر کنټرول لاندې راغله د اروزګان ولایت په دهراود ولسوالۍ کې بازار ته څیرمه د لونډیانې په سیمه کې سهار اوه بجې د یو غلچکي برید په ترڅ کې دوه تنه مزدور مین پاک اسکر ځای پر ځای ووژل سول د برید په پایله کې د دښمن یو ټانګ، یو رد رینجر موټر ویجاړ شول، دوه تنه عسکري وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د هلمند ولایت د ګرشک او سنګین ولسوالیو تر مابین څلورو تنو مزدورو پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. همداراز د دې ولایت په مرجه کې دوه تنه اربکیان د دراسکو په مټ وویشتل شول. د پکتیا په ګرد څېړۍ کې چاودنې پنځو تنو عسکرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. سهار شپږ بجې د ګرد زیړی ولسوالۍ د زواکي په سیمه کې پر پلیو تېرېدونکو عسکرو مجاهدینو د ځای پر ځای سوي مین چاودنه وکړه چې له امله دوه تنه عسکر ووژل سول او درې نور ټپیان سول اخوا د بادغیس ولایت په مرغاب ولسوالۍ کې مزدور دښمن یو دارالحفاظ بمبار کړی درې تنه حافظان یې ژوبل کړي دي له بادغیس ولایت څخه مو خبر ترلاسه کړ چې پرون ماپښین دوه بجې د مزدور دښمن له لوري د اسحاقسو په سیمه کې یو دارالحفاظ او ورسره شاوخوا کورونه بمبار سول د بمبار له امله دارالحفاظ او ورسره په څنګ کې مسجد ویجاړ سو درې تنه حافظان سخت ټپیان سول او د خلکو کورونو ته درون زیان واړاوه د یادونې وړ ده چې په یاده سیمه کې هیڅ ډول جګړه او نښته نه وه او یاده سیمه د جګړې له ډګره ډېره لرې موقعیت لري او د همدې ولایت په ابي کمري او مرغاب کې دوه تنه عسکر مجاهدینو ته تسلیم سوي دي په جوهند ولسوالۍ کې بیا یو مزدور اسکر مجاهدینو وژلی دی د بغلام په دوشي کې پر اکمالاتي کاروان د برید په مهال په تیرلو بار دوه ټانکرونه ویجاړ شول د قندوز په چردره کې پر یو پوسته په برید کې قومندان ژبل سوی دوه اسکر وژل سوي دي په ګردیز کې بیا یو اکمالاتي موټر ویجاړ سوی درې تنه اسکر له منځه ولاړل د زابل په سیوري ولسوالۍ کې یو اسکر له مهماتو سره مجاهدینو ته راغی او د میدان وردک په سید آباد کې یو عسکر ووژل سو د خبرونو پای د شریعت غږ راډیو درنو هیوادوالو د امریکایي اشغالګرو په مقابل کې جهاد کول زموږ او تاسو د خوښي انتخاب نه بلکې د الله تعالی لوري را باندې فرض عین امر دی د الخندق عملیاتو د بریا یو بل اړخ د الخندق عملیاتو له پیل سره د اسلامي امارت اتلو مجاهدینو ډیرې سیمې ولسوالۍ او د فراه ښار فتح کړل بې حسابه وسایل وسایط او مهمات د مجاهدینو لاسته ولوېدل د یرغلګرو او ګوډاګي رژیم ګڼ شمېر ټوپکیان ووژل شول د الخندق عملیاتو بل ابتکار دا دی چې د نظامی عملیاتو سره په څنګ کې یې د دعوت او جلب جذب دروازه هم پرانیستې ساتلې د الخندق عملیاتو په دوه میاشتني بهیر کې د کابل رژیم تر زر تنه ډیر منسوبین اسلامي امارت ته تسلیم شوي دي او اسلامي امارت یې د سر او مال حفاظت ته ژمن پاتې شوی دی الخندق عملیات لکه څنګه چې په نظامی ډګر کې تر اټکل پورته بریالي دي همداراز دې عملیاتو د دښمن له لیکو د وسلوالو په راجلبولو کې هم خورا مهم رول لوبولی دی آن په یوه ورځ کې هم تر سل تنه ډیر له کابل ادارې څخه رابیل شوي دي د بیلګې په توګه په یوه ورځ کې له غزني میدان وردګ او غور ولایتونو څخه لاندې خبرونه ورکړل شوي دي تیره ورځ د غزني ولایت په مقر ولسوالۍ کې اوولس تنه اربکیان مجاهدینو ته تسلیم شول تسلیم شوي اربکیان د حقایقو په درک کولو سره د مزدور دښمن له لیکو څخه راجلا او د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شول. څو ورځې وړاندې هم په یاده شوې سیمه کې درویشت تنه عسکر، پولیس او اربکیان تسلیم شوي وو. د میدان وردګ ولایت د جلریز ولسوالۍ اړوندو سیمو کې تر یوې شدیدې جګړې وروسته دوه اویا تنه اربکیان او د اردو وسله وال مجاهدینو ته تسلیم شول. تسلیم شویو کسانو خپلې ټولې وسلې او مهمات مجاهدینو ته وسپارل. د غور ولایت د شهرک ولسوالۍ د اوشان د سیمې خلکو د قومندان نادر او قومي مشر عبدالعزیز په مشرۍ کې چې دغه سیمه پر زرو کورنیو باندې مشتمله ده د اسلامي امارت له مجاهدینو سره یې خپل بشپړ ملاتړ اعلان کړ. دوی ټولو کلک هوډ څرګند کړ چې نور به د ژوند تر پایه د اسلامي امارت له مجاهدینو سره خپلې همکارۍ ته دوام ورکوي. او په دې لاره کې به له هیڅ ډول قربانۍ ورکولو درېغ ونه کړي. قومندان نادر سل میله کلاشینکوفونه، اوه میله پیکا ماشیندارونه، څلور قبضې راکټونه، یو هاوان او ګڼ نور مهمات مجاهدینو ته وسپارل او په سیمه کې یې د اسلامي امارت سپین سپېڅلی بیرغ رپاند کړ. د کابل رژیم ټولو تسلیم شویو کسانو ژمنه وکړه چې بیا به د خپل دین، وطن او خلکو پر ضد د یرغلګرو ملاتړ نه کوي. د اسلامي امارت تر څنګ به درېږي، د خپلې خاورې او ارزښتونو ساتنې ته به لومړیتوب ورکوي. مجاهدینو د یادو شوو هېوادوالو له درک او پاکو احساساتو څخه مننه وکړه او وعده یې وکړه چې په خپل ټول توان سره به د دوی د سر، مال او حیثیت ساتنه کوي. اسلامي امارت د ګران هېواد د خپلواکۍ او د اسلامي نظام د نفاذ په لار کې هر ډول سرښندنې او ستړیا ګاللو ته چمتو دی. کوښښ کوي چې له ټولو مشروعو لارو سپېڅلو اهدافو ته ورسېږي د نظامي عملیاتو ترڅنګ یې د دښمن په لیکو کې د غولول شویو کسانو رابېلول هم اړین بللي د الخندق عملیاتو کې یې دې چارې ته لا ډېره پاملرنه کړې چې په دې لنډ وخت کې یې ډېره ښه نتیجه ورکړې ده